من ها بسم الله الرحمن الرحيم باب معرفة المقطوع والموصول مقطوع او موصول پنځ د قراو دی ته وای مقطوع ما كان مقطوعا في رسم المصحف الشريف چې په مصحف کې جدا جدا لیکل شوی په دې باندې وقف کې فائدہ دې مرتب کی ملا وقف کې نو په موصول باندې من کې وقف نشو کولای په مقطوع کولای شي صحیح شو نو دا در تر دې بیان کې دا د جزري کوم تیر شي خو تفصیلا مو ویل بلکې قاعده کې مو ویل تاسو قاعده په اخر کې څه لیکل شي المقطوع والموصول الله بعشر کلمات قطعت د دې هغه نوټ نه نوټ آی کې پوره تفصیل ذکر دی الله په لاسو زیولو کې سړي کله شوی دا مقطوع په لسو ځایونو کې دا مقطوع لیکل شوی دا یعنی ان د لان جدا لیکل شوی دی او ما ویلو دا په درې قسمه ده بعضی کې اتفاق ده بعضی کې اختلاف ده په لسو کې اتفاق ده چې جدا لیکل شوی الله اقول لا يقول ثبتت پورا ول دا وی وتعبدوا یاسینا په سورته يش لا يشركنا تشرك يدخلن تعلو على سورة ممتحنة کے راضی على ان لا يشركنا بالله شيئا 21 نمبر آیت تے تشرك يأتي ومما ملكت روم النساء ګورا د درته لس مواضع د قطع ذکر کړ ایو د اختلاف دین راو په ټول ضروري کې الله سي موصول به لکه الله يسجد ما مثال ذکر کړ په قاعده کې ورپسې دې ذکر کوي څه شي ام د من استفهامي سره ام من ام من دی وای دا په دوه قسم دی یو هغه چې ټول مصاحف په اتفاق کې چې دا څه شی دی مقطوع دی جدا لیکل شي نو دا څلور ځایونه دي قران کې نه نه چې کار کله کله پریدي دا هم د الله یو لوی فضل دی ها چې کوم کسان صرف په نت ډول چې لږ خو د درس لړ شي نه په فائدہ څه شو تاسو ځای یاتی اما یاتی امن یوم القیامه سوره فصلت 40 صحیح شو ومما ملكت روم النساء نو ګورئ دا څلور دیونه څه شول ام د معنا په دې کې جدا ده او بل هغه چې پاغي کې ام د ما سره سي دا ام د من سره سي یو زی ارزین علاوه زیونه دي لکه ام من لا يهدي څوک په دې پوښو ورپسې دې سوي ورپسې دې وای و مما ملکت رو من نساء من جارد ما موصوله سره په درې قسمه ده یو هغه دی چې اتفاق چې جدا جدا به لیکل شي الکه پوهیږي کنه پوهیږي من به د ما نه جدا لیکل شي او دا یو ځای کې صرف راغلی کوم ځای کې ومما ملکت سورته نساء کې روم روم النساء سورته روم کې راغلی 28 نمبر آیات هل لكم مما ملكت ايمانكم نه یو ګوره سورته روم کې راغله ده او بل سورې نساء کې ده سورې روم آیت د اتیشتم او د سورته نساء آیت د پنځشتم خو د سورته نساء هغه کې اتفاق د په قطع باندې او په سورته روم کې اختلاف د پکې بس صرف الټه طریقې سره لیکلي او نوټ چا سره شته نوټ کې وګورئ ما دې تفصیل کړی دا د څه ذکر کړی ام من دې څه شي دی ما دې بدا د شرح والا بیا ګډوډ لیکري کنه ما سره شته کتاب را سره شته ما سره دا د شرح مولي کنه صحیح شو ان شاء الله دا تاسو له رسم الخط کې مراشي صحیح ده دا څه تاسو په نوٹ کې لیکلي ګوره من د ما سره په درې قسمه ده مقطوع بالاتفاق هغه څو ځونه دي روم او نساء هغه د بشیر کې ذکر کړی شعر نو ګوره یو څه زمونږ چې کوم خبره په قاعده کې کړی شعر هغه سره موافقت لري څنګه د شعر کې امن خ ومما ملکت روم النساء من به د معنی جدا کی په سورۃ روم او سورۃ النساء کې صحیح شو قطع ده پکې او وموضع المنافقین قلته سورۃ منافقون کې اختلاف ته او باقی ټول موصول بل اتفاق زمون قاعده کې تاسو ته لیکلي کله مو دې لیکلي نو دا صحیح ده د شیخ په موافقت کول باقي د دې کومه شرح ده هغه ګډوډواله کړه صحیح شو حج عمن تولى من يشاء عمن تولى من يشاء عمانه امن تولى من يشاء عمانه دي کې اوس د نور ځونه ذکر کړي د عن او د من عن سره د من موصولنا او بل سورت نجم کې راځي فارض امن تولى عن ذکرنا صحیح شو نو دی وای عمن تولى دا کوم ذکر راغلی فارض عمن تولى عن ذکرنا سورۃ نجم 29 آیت چارج لکه ده عمانوه عن د ما موصوله سره یو هغه چې اتفاقی دي د مصاحفو نو زه لا ذکر کو باقی کې اتفاق دې موصول وي پوهیږي کنه پوهیږي ويوم هم على وبارز شي دي وبارزون ها ذا سره ويوم هم على يوم د هم سره دا په دوه قسمه دي یو دا چې جدا بلی کړی کیږي دا قران کې دوه ځایونه کې راغلي سورته غافر 14 آیت او سورته زاریات 14 نه دی وای یوم و یومهم دو ځای سوره بقره کې راغلي 150 آیت کې راغلي دین علاوه قران کې دا نشته پوهیږئ کنه بل د ان او ما انما دا قران کې په درې قسمه ده یو د ټول مصاحف اتفاق ده په دې چې دا به مقطوعي او دا په دوو ځایونو کې لقمان ته لوبه مکو غل انته کې درس کې لیکل نه غل ته اوس لوبه کې لقمان صحیح شو ارسوت سبق ته وفي الانفال خلف انما دا خو اتفاق دی نو دی وای اختلاف هم پکې شته هغه څه شی دی یو ځای د سورته انفال 41 آیت کې وعلموا انما غنمتم خراجه پکې وصل له په دې عمل هم دی راجه پکې څه دی اختلاف پکې څه خراجه پکې دار چې په دې کې وصل دی نو دی وای وفي الانفال خلف انما لنعام والخلف بنحل علماء دا لنعام د انما سره لګي مخکې خو انما وکنه اوس انما ذکر کوي څو یې انما الانعام انما د سورته انعام چې سورته انعام کې کم انما راغلي ده 134 آیت کې نو دا په څو قسمه ده انما په درې قسمه یو دا غچی مقطوع بالاتفاق بل دا صرف یو ځای راغلی سورې انعام 134 ها انما توعدون لآت جدا ده بلاغه چې پای کې اختلاف دی نو که ان لمی نو دا غي خو یو قسم د جسد وي جدا به والله بالمفتوح والمكسوره دا به جدا جدا لیکل شي که مفتوح که مکسور خدا مکسور چې د علم یو پدې کې دا ده چې څومره علم قران کې راغلي څه دي مقطوع دی علاوه د یو زینا کوم چې په سورته هود 14 کې دی وای الا الذي في هودها مذکورا کوم چې سورته هود 14 آیت کې یا بسې ا موصول لیکل شوی ها دا به جدا لیکل شوی انقطاع به پکې پوهیږي کنه پوهیږي اے مقطوع به وکل الله او طول الله چې په قران کې راغلي فيه الانفصام په دې کې به جداواله والخلف في وألا واستقاموا او اختلاف فوألا واستقاموا کې راغلي کوم چې سورته جن 14 آیت کې ده چې آیا دا مقطوع ده که موصول ده خو غوره خبره دا ده چې دا موصول دی او دا ابو داود صاحب غوره کړی سليمان ابن نجاح ابو داود دا خبره غوره کړی ده بل ده دا سبق د زر زر نه چې زر زر وایي ځکه ضرور لګیا وکل ما سالتموه قطعت الک کل ما کل بدمانا او اختلاف په سلورو ځایونو کې راغله په څو ځایونو کې سناشنا پارټي د سره وکړه اے سلورو ځایونو کې وای اختلاف راغله د سلور ځایونه کم دي خو وګوره والخلق اختلاف راغله په سلور ځایونو کې سلور ځایونه کم دي رد جاء القي دخلت چې پای کې اختلافي ادو ځایونه دي چې اختلاف دي سوره بقره 93 او سوره اعراف 150 ادریم دی هغه چې اتفاق چې مقطوع وي دا علاوه د مخکینو ځایونو نه نو دې ځکه وایي چې و بې سمقطع بې سما چې کوم د اقطع به کې قطع او کا ان به حرف وصلت چې د حرف سره پیوست کړی شوی حرف څه مطلب اے مخکې ته یا لام راغلی یا ته فا راغلی لبئتما او فبئتما پوه نه شي په قاعده لاله ذکر کړي مثلا سورته ال عمران کې راځي فبئتما یشترون نو بئتما څه ده دا دی ولې هر سره په وشي فبئس لبئس صحیح شو نو دا وای کوم چې د حرف سره په وس کیږي بئس نو هغه بسې جدا به لیکل شي د سنه د معنا بئس ما وبئس ما اقطع كلا ان بحرف نزلت كحرف سره په وس کړی شي والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت او اختلاف په دوو ځایونو کې دی بئس ما خلفتموني من بعدي خو عمل په وصل له بده دواړو کې ها په اختلاف کې سورته اعراف 150 کې امال دا رعد وفي ما قطع في الشعراء والخلف تنزيل معا ان ما دا ان د ما سره په دوه قسمه ده یو دا چې د ټولو مصاحف اتفاق د چې جدا بلی کلی شي اکم دې دې نه دې یو نه علاوه دې یو نه علاوه دې نو دې وای و ان دې وای ان ما لدار عدن په صورت را ارعات کی دا بسې جدا ولي کلی شي وفيما قطع اوس در لبل ذکر کوي فيما څه ذکر کوي فيما اختلاف د قاریانو په دې کلمه کې پنځه مذاهب دي پکې څو مذاهب دي خو مذهب راجح پکې دا دی چې هغه باندې عمل دی هغه دا دی چې ابن جزري څه بم ذکر کړی په مقدمه الجزري کې چې دا په څو قسمه ده دا فيما په دوه قسمه ده یو القطع بلا خلاف مقطوع بلا اختلاف پکشتنه په لغون ته زینو کې په څو کې په یو لاسو زینو کې په یو لاسو زینو کې بیا سي هغه نه تا درتاو کو هم اسان کار دی طالبانو نن نه صدرونه تاو کړی اتلاسی مجرد سره لګیای دا سره خیر دی خماسی مزید دی کسی جی نیای دی تعالی ډیر مزه کوي ښا چې بیا خصوصا د سبق وا درو ورګه ان زادر تاو کړی ایو سترګې رئیس دی ام تر دې د بار رئیس کې د خوراک پر اګراو بیا را پوت نشي نه نه چې نیمه له خلی لګوري چې تجوید دې تک طالب بلی تل کې یزادار کې ځان پټ کړای نه څنګه طالبان دي کو دل چالو کوم تیریږي پیش کې کنه چې راشي دي ریږي ته به څو ساده ځان نه تاوي سم سم وایا کې دې چې کمی سم بلو باندې ها اګه تعالی دا چې ما خو په خېټه باندې درد مو وخت هو کې دې شي الله په دې کې شفای شي په دې کې دې شي کې دې شي کې به تاسو مجموع وي خدای دې ته نه چې کې دې شي روان شم په دې تجوید کورګه جاری کلو کوم کوارای مارای طالبان نه کلی ښه څومره چې موږ تفصیل زیاتې دومره تاسو قدر ټټ کوئ موږ یو استاد هغه وایي زما پیریډ لبا په پنځو او دسونه کې کېنای او ما لا پته لګی چې طالب او سودسونه سلور شول او سه درې شول ها اوس بیغي او مر سره نشته نو کله به طالب لا आवाज ورکو یو له خدای ګړز ورکو پینځاو لسونه دای پین در سره ده کاپی در سره ده استاد له مخامخ نه ګوري او په ترتیب نه ته به ترتیب هم نه نه اته ځان نه صدر تاو کو نو درې او ځان ها نو بس بیا د دې نه پس هغه درې په خپل ماتيږي ها هغه حقيقي او د سب کې کله کله مات شي بیا نو څه نه وي تنزيل شعراء وغيرها صلة دي بارك ودا فيما ده پر بدا کتاب وګورم ځکه دا کتاب ما نفي ما هغه شرح راته جزري یا جزري کتاب چا سره اصل کې دي کې اختلاف دی کنه نو خدای خبر چې عثمان مراد څه مقصد دی مونږ خو د جزري قول ذکر کوو او وخلف تنزيل مع اختلاف ده د سورته زمر په دواړو ځایونو کې دا څه ویلي تنزيل معنی سورته زمر سورته زمر څنګه شروع کیږي وایي ابتدار سورته زمر څنګه آیات څنګه ده تنزيل نو تنزيل نه مراد څه دي سوره زمر په دواړو ځایونو کې یعنی فی ما هم او فی ما کانو سوره زمر کې دوه ځای راځي فی ما هم دی وی په دې کې اختلاف دی یبلو مع څه مطلب یبلو مع معنا دا ده أوحي أفضت مشتهت أوحي أفضتم إيه قل لا أجد فيما أوحي إلي صحيح طيب شو سورة أنعام كراجي أفضتم فيما أفضتم سورة نور كراجي فحتر من فعلنا ثانيا ووقعت فعلنا سورة بقرة کے راضی دو سو چالیس آیت سے فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف فيشو ثانيا څه مطلب ثانيا اے دویم فيما فعلنا یو قول لکنه اول نه یادې دویم علامه جزری ته په موي ثاني فعلنا صحیح شو نو د موي فعلنا ثانيا سوره بقره کې چې کوم دویم فيما فعلنا ده 240 ایت والا ووقعت او بصورت واقعات راغله فيما لا تعلمون فيما لا تعلمون وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطعهن عولا وما لهذا والذين هؤلاء مالي والذین هؤلاء دیو دې کې دا ذکر کړي لا مجرا سره د مجرور نه په قران کریم کې په سلورو ځایونو کې مقطوع راغلی په څو ځایونو کې مقطوع بالاتفاق اکم کم ځای دی وما لهذا یو ما لهذا ده کم ذکر راغلی سوره کهف کې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره که یو ځای لیکل شوی لکه مثلا سوره صافات کې دین علاوه ټول یو ځای دي وما لاحد عنده من نعمه تجزى ته دا څه نشي ویل چې ومال اولی لام د احدن سره یو ځای لیکل شي نو تاسو مل د کلمه کې څنګه وقف کول کته استراری حالت استرارا نه جایز آ اضطرارا او اختبارا تش پتانه په ټولو وختونو کولې شو مونږه ها تشتانه کوئی تش په ما وکړ کول شي کنه ولا تحين قطهن عولا دا لا تدحين سره په قران کریم کې صرف سورته سواد کې راغله فنا دا ولا تحين مناظر کې اختلاف ته ها صحیح خبره ده دا چې قطع را پدې کې څه شي دي جدا بلی کړي شي او دې تفصیل لره دیرو په جزري کې څه وایي ها تحينة الإمام سيل ووهل نو دی وای قطعهن عولا په دې باندې سکی په دې باندې عمل کړی شوی ها په اينما کی په سورة النحل کی اينما په درې قسمه ده په دوو ځایونو کې داسې شی دی مقطوع ده سورۃ النحل کې څنګه راځي اے یو سورۃ بقره کې دی یو سورۃ النحل کې دی سورۃ بقره کې دی فاینما نو دی وی وصل فاینما وصلک د اينما په سورته بقره کې او بل په سورته النحل کې چې اينما ده اي کې فانشتا پوښي کپې نشوي نکاح سات نمبر آیت او ون نساء بل سور نساء کې اختلاف ته 78 نمبر آیت اينما تکونو یدرککم الموت خو عمل په نساء او احزاب کې په وصل ده او په شعرا کې په قطع ده صحیح شو کایلا بحج کای د لا نافی سره په دوه قسمه ده یو دا ده چې پاغه باندې اتفاق چې مقطوع بيدا درې ځایونه دي څو ځایونه دي درې ځایونه دي او بل دا دی چې موصول بالاتفاق به دا سلور زین دي دا څو زین دي نو دې درته ذکر کوي موصول ذکر کوي که مقطوع دې موصول ذکر کوي دی وای کایلا به حج کایلا په صورت حج کې یو زیولی کا موصول یولی کا پنځم آیت کې لکایلا یعلم من بعد علم شیئا تحزنوا اوس درته به بل ذکر کوي انا ولن دا په درې قسمه دي یو هغه چې د مصاحب په اتفاق د څه وي موصول بل دا دوه ځایونو کې دي الن نجعل سورۃ کهف 48 نمبر آیت کې راځي الن نجعل لكم موعدا موصول او بیا څه شی ده نجمع سورۃ قیامت ره مې ته الله نجمع عظامه دین علاوه چې پکې اختلاف ته آیو زه دي سورۃ مزمل شلم آیت علم لن تحصوه او دین علاوه چې بیا کوم ځایونه بیا ټول مقطوع دي پوهیږئ کنه بیا ناظم صاحب دا خبره ذکر کا چې دا اوس ورپسې کوم کلمات دي دا به دا کلمات به خپل مدخول نه جدا کیږي نه دی وای وعلم پوشا ان ها ويا دا ها چې د تنبيه د پار راځي او یا چې د ندا د پار راځي وال او ال چې د تعریف د پار راځي قالو هم وما يلي یو بل نه ما ته وګوره چا ورته وره ها نه پس چې سدي ها بور سره تړلي یا نه پس چې سدي یا نه دا بور سره تړلي ال بور سره تړلي کالو به د هم سره تړلي او وزنو به د هم سره تړلي لا تنفصل صحیح شو الګه پوه شئ کنه پوه نشئ وصل معما مما اما اما او زه خوان دوه اوس دې ذکر کوي سو الفاظ درته ذکر کړی تقریبا دیار لس الفاظ ذکر کړی چې دا ټول موصول قران کې راغلي راغلي دي کم کم اما یشرکون قران کې راغله کنه راغله شعرونه خو سم شعرونه خو سوچ او فکر نه بغیر حل کیږي چرته دا موږ به مطالعه وو الله په فضل او کرم سره څنګه چې مخکې مو ویلي یعنی د مطالعه بل ادا سبق توکل ګران کار موږ مخکې د دې تر لګیا یو موږ ان شاء الله چې خبره سره ته یاد